رسل سوره عراف نه نازل شوی دی رب د دې صورت د مخ کې سره په سوجو سره دی مخ کې صورت کې دلیل نقلی د نوح علی السلام نه ذکر شو د پدې صورت کې دلیل نقلی د پیریان نه ذکر کړي دویم ربط دا مخکې صورت کې تجیو په واقعا د نوح علی السلام چې نوح علی السلام دا مسله بیان کړې ده نو په دې صورت کې تشجیع ورکی په واقعا د پیریانو او طریقه خې د دعوت چې هغه لغ باندې وخت ساعت کې هغه پیریانو قران عظیم واورید هغه څنګه مسله شروع کړه دا سه مسله ازدک او بیانول شروع کړه دریم صورت دریم رب ادا ده مخکې صورت کې ذکر وکړه د شرک د قوم د نوح علی السلام نو په دې صورت کې رد کوي په اقسام د شرک چې عرب او انسانانو اکثر به د پیریانو عبادت کو او د کندو زموران کړي وو دا غو ته به را مدد شوي نو په دې صورت کې په غیرت کوي داوود د دې صورت رد شرک باندې په واقعا د جناتو سره او دلیل نقلی دی دا خلاصه د دې صورت د صورت کې الله پاک اتد ادله وحیه ذکر کړي وحی دلنه باغی چې په ابتدا کې د هغه عطف یا ابتدا کې هغه لفظ د وحی راشي نو دلته کې اته آیتونه داسې دي چې هغه عطف دی مخکې اوحیه باندې یو دا غینه پیل آیات چې اوحیه الی ان استمع دیم شپارسم دریم دیم اتلسم دریم نولسم بیا شلم یوشتم پندشتم او دویشتم دا ټول دلیل دلایل وحیه دي او دا هغه وخت چې پیریان د اسمانونو نه بنشي دي نو دو راوتی دي د پاره چې معلوماتو کو دنیا کې وګرځو چې په دې دنیا کې څه انقلاب راغلی دی چې دا غي د وجه نه موږ بر اسمان ته نشو قطه اسمان او سشي موږ نشو اورېدې نو دا پیریان راوتی دغه کتو د پاره دغه نخله مقام ترغل الته نبی علیہ الصلوۃ والسلام قران وی دو راغل او قران ووري هغه واقعیت الله اشاره کوي کله چې دا پیریان ترال نبی علیہ السلام نه قران ووري په نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاوي شي نه دي نبی علیہ السلام پیریانو ته چې خطاب کړل یا غو قران اوریدل نو غشپک مقامات تی معلوم چې نبی علیہ السلام پیریان ته تقریر کړل هغه شپږ مقامات سني مکه کې دي مدینه کې ایو دا نخله مقام دی پدې کې دوه زینو کو سره عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه او دا سلور زینو کې ورسره نو دا هغه جدا زید نخله مقام دا غشپو کې یو زید نو الله غ واقعات اشاره کوي قل اوحي الي انه استمع او پیغمبر وحی کړی شه دا ماته چې خوکه خود یو ډلې د پیریانو یعنی مخکې د دوه عقیده خراب و او چې قران وارد لک ستاتوس نو خپل غ حالت ذکر کړي چې موږ دا قصو کو ایمان راوړ چې دینه پات موږ شرک نه کوو وانه تعالی جد ربنا متخذ صاحبه ولا ولدا وانه تعالی جد ربنا یقینا اوچت دې شان د رب زمونږه متخذ صاحبتا ندنی سری الله ځان د پاره ملګری ولا ولد انی نیولې ځان د پاره ولد زوی ینه د الله زوی شته نه د الله صاحب شته بیبي شته الله د دې نه پاک دی وانا ظننا او یقینا منګه دا ګمان کو چې لن تقول الانس چې چری بونه انسانانو پیران په الله باندې دروغ په الله بسوک دروغ نه وي الله سره بسوک شریک جوړ نه کی دا زمنګ یقینو چې په الله سوک دروغ نشویلې ځکه چې کله پوخا به د خلق ته کنه د عربو مدعام خلق په یو کند باندې به تیر وتل شپه به رااله پاغه ځکه نو هغه आवाज به کو اے د کندې زموار از ستا پړوسی ما زما خیال وساته هغه پنای به د پیری نه غوښته نو هغه پیره او په سرخه سرکش شو زمونږ د انسانانو مشرانی او د دوم حاجت رواګانیو انسانانو باواز کو نو داغه ته اشاره کوي چې وانه کان رجال من الانس یقینا وو نارینه د سړو نه انسانانو نه یوزونه چې پنای به غختله د پنارینه او د پیریانو پیریان نه به پنای غخته او یقینا دو ګمان کاو لکه څنګه چې ګمان کوي تاسو ان لن يبعث الله احد چې چربا دوباره ژوند نه کړی الله تعالی هیڅ چاله را الله به څوک ژوند نه کی دوباره ژوند نشتی زمونږ د عقیده څنګه چې د انسانانو عقیده دغه شان زمونږ عقیده وا نو اومون د منګه د ډک هر سند چوکیدارانو سختو او شهباو د شغلو چې مخکې موږ برختو اسمان ته وکسارن له بره موږ خاتو اوس موږ نشو خاته ولی پر چوکیداران ډیر زیات شي دي فرشتي ملائک او هغه سره شغلي دغه شغلو سره وشتل کوي وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع وأنا كنا او یقینا وو مونږه حال دا چې یقینا وو مونږه کې ناستو د اسمان زینو کې نقعد منا کې ناستو مونږ د اسمان نه په زینو د ناشته کې لسمه د پاره د وخت څارنه نو فمن یستمع الان پس څوک چې غوږ سره نو کې وس یجد له شهاب الرصدا او به میزان د پاره شغله تیارا اوس به موږ نه سوکلته نشي کېناسته یا تلاش شغوږ سره نه کې دار کې ویلي پیریان په پټو باندې پويږي تعویذونه پیراو باسي روک شوی شی به معلومي پیریان کې دا فرق دی انسانانو کې چې پیریان موږ تخکاری نه دویم پیریان حرکت زیات کولی شي یو زیات زر رسیدي شي دغه فرق دی نور نه عالم الغیب دی نه دغه په لاس کې اختیار شته نه واک شته ځکه غوي وان لا ندري او یقینا موږ نه پويګو شرون اريد بمن في الارض آیا بدی اراده کړی شوی دا د زمکی والو د پر ام اراده به امرت به عمر شدا یا اراده کړی د رب د دوی د زمکی والو د پر هدایت خواله دی دا موږ چې برن شو خته آیا دا الله س اراده کړل آیا د زمکی والو د پر خره په دو منی عذاب چرته راځي او کنه دو د پر خواله دي واننا منا الصالحون ومنا دون ذلك یقینا وو د موږ نه بعضی صالحان نیکان ومنا دون ذلك او موږ نه بعضی سوا د دینه سخز نیکان خلقو دیندار دي منکی اصل نور قسمه خلق ته اشاره ستا چې من کې قسمه قسم خلق ته څنګه چې په انسانانو کې ډلې دي بی دین دي نیکان دي خلق ته بد خلق ته دغه شان پاغو کې وکنا طرائق قددا نو یو منګه هغه جماعتونه ډلې مختلفې مختلف لار والا من کې مختلف خلق ته څوک دیندار څوک تقوا دار څوک مختلف ډلې څنګه چې په انسانانو کې وانا ظننا لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا او دا یو خبر زموږ علم ته راغله وان ظننا او یقینا راغه مونږ ته چې هیڅ چری نشي عاجز کولای سو الله تعالی لره پزمکه کې الن الن نعجز الله فی الارض نشي عاجز کولای سو الله لره پزمکه کې اولن نعجزه هربا ان نشي عجز کولای په تخت سره ګور خپل عجز ذکر کوي چې من یا نور هر څوک شي الله څوک نه پسمګه کرزور کولی شي بای سړی دی کنه سړی نه منډه چړر پسې منډه کې نوې نه راسي سړی عاجز پاتې شي نو دوی داسې هم څوک نشي کولی چې الله نه وتښتي د ځمکې اسمان نه ووځي یا د ځمکې اسمان کې دومره تیز وتښتي چې الله ورته نشي رسېدی الله یې نشي نیولی نه نه دا څوک نشي چې الله کمزوری کړي وانا لما سمعنا الهدى آمنا به یقینا هر کله چې واره د منګه قران عظیم نو آمنا به منګ ایمان راوړ په دې قران نو فمن یؤمن بخس هغه تاوان ته لکه هغه نقصان ته چې نیکی تنه کم کی او راه هغه ته لکه چې ګناه په زیات لکی چې دا ګناه په زیات شو خیر دی وأنا من المسلمون ومن القاسطون ايقينا ود منا بعض مسلمانان ومن القاسطون وبعض ظالمان قاصد مخکې مونږ ویلو کنه یو قسط یو قسط د قسط چې په کسری د قاف سره شي نو په معنا د انصاف راځي او چې په فتحې د قاف سره شي معنا څه ظلم جور دې کې معنا سوا من القاسطون په فتحې د قاف قسط ظالمان یا کافر کاګروان دا د الله احسان او نعمت په پدو باندې او پسې لنفتنهم دا لنفتنهم دا به امتحان امتحان ذکرې او رستو هغه چې هغه امتحان وي عذاب ذکر چې رستو نو معنا پدا شي وحشي د ماته د خبره الله استقامو کدا خلق روان شي علي طریقه دی په طریقې برابر منی په توحید منی روان شي نو الله ویلا اسقینا هم ان غدقا خامخ او بس کو په دو مننګ منګه او بډېری فراخه اسقینا هم ان غدقا اشاره ستا چې رزق ولا فراخه کوم وسط رزق ته رزقونه ولا فراخه کوم او ولنفتنهم دې د پاره چې ازمی خو کوم په دوی باندې پدې کې په دوی به امتحان کو نو مصیبتونه تکلیفونه او په مرضی او دویم دا چې عاته په دقه او حیمنی په طریقې نه مراد څه شری طریقه د زلال د کفر او لا اسقینا ما ان قطقه دا به استدراج دا الله طرف نه به استدراج وي او لنفتنا هم دینه مراد بیا عذاب وي نو معنا بدل شي او الله استقامو وحي شوی دا ماته د دې خبرې کدا خلق روان شو علي طریقه دی په پلاری د گمراهي باندې په شرک کفر باندې نو لاسقیناهم ما ان غدقا او بس کو په دوه باندې منګاغه او بډېری یعنی رزق بوله فراخ کو امتحانا ازمیخ په فکو څنګه ازمیخ استدراج دغه کافر الله ډیر مالونه ورکی خوشالیانه داول ورکی او لنفتنهم دې د پاره چې موږ په دوه باندې مصیبت راولو عذاب راولو په دې کې معذب کو ومن يعرض عن ذکر ربي چا چې اعراض کوم مخې واړو د یاداشت خبر ربنا نو یسلک عذابا صعدا داخل به کړو الله یا عذاب صعدا سختا څنګه عذاب ته داخل شي قام عبد الله محمد صلی الله علیه وسلم مراد ده يدعون مراد شری عبادت عبادت د نبی علیہ السلام مراد ده چې نبی علیہ السلام مستوى ده قران ته مدري ده نو دی خلقو بس چل کو دو براتل مستوى نه پر خود عبادت نه پر خود یا هغه براتل نبی علیہ السلام خواله دې د پاره چې د نبی علیہ السلام سره مینه محبت کی لکه مون نبی علیہ السلام مسکو کنه په دغه نخله مقام کې دا پیرانو تر جمع شو نو الله یو انه لما قام عبد الله یقینا کله چې دا محمد صلی الله علیه وسلم و درې د بنده د الله يدعوه چې مونږ کو عبادت کو نو نږدې و چې دا پیران په دمن را پڼ شي را پڼ شو تل کنه دا خبره واوري دا قران واوري دا ایا قام عبد الله نه مراد څوک دی عام یو بنده دی موحد عام یو کس دی او کادو دینه خلق مخالف خلق دی نو معنا دا شو ان نو قام لما قام عبد الله یقینا کله بچ ودرید بنده د الله د لپاره توحید یدعوه چې دوی برابر توحید ته د الله وحدانیت ته برابر کادو قریب و چې دا مخالف خلق یکونون علی لبدا چې شي په دمن راپند د پاره د وهلو نو راپند بشو کنه اوس چې موحد مسله بیانې راپند شي وهلو د پاره دارنګ هغه وخت هم صحابه هم نبی علی السلام پسې را پن شو چې کله څوک مسله بیانې نو وی وی وی ټکی کادو یکونون علیه لبدا او درې مطلب دا دی چې دغه موحد دا مسله بیان کړه نو چې کله به دې ژوندې وکنه نو دې به وه ټکاو به خو چې کله دې مړ شو کنه نو کادو یکونون علیه لبدا قریب دا چې را پنشي د په قبر منی د عبادت او د سجدي شروع کی لکه اوس دا نیکان خلق چې مړ دي کنه دا بزرگان دوی ګور په شرک باندې ردونه کړل دا داتا گنج بخش چورته وي ډېر ډېر نیک سره موحد وو دا د بنیر پیر بابا چې دی دا ډېر موحد سره وو دا اکثر دا سید شمس التبریز چې دی کنه دې شو دې څه بل شو دا د مسلکم د اسلام نو دې بل څه شو د شمس التبریز چورته نور اکثر چې د پیران نیکان خلق دی کنه د خلقو ته مزارونه په جوړ کړی دي دو خپل په ژوند کې مسله بیان کړل توحید بیان کړی دی نو دا خلق به بار اپن شي دي مزار په جوړ کړل نو منجوران شي شیخ عبد القادر جیلانی دی ټول خلقو دی تیزونو من ردونه کړل خپل دور کې لیکن رسو دا خلق اغله چا پیر شي اتنا او داغو عبادت شروع کړل نو او پیغمبر انما ادعو ربي ولا اشرك به احد او پیغمبره انما ادعو ربي یقینا زبلما رب لم خبر رب او نه شریکوم د خبر رب سره څوک د دې رب سره خپل څوک شریکوم نه دا زما رب دی قل انی لا املک لكم ضرا ولا رشدا او پیغمبر انی لا املک یقینا زنه ما اختیار من تاسو د پاره ضررن د هیڅ ضرر ولا رشدن او نه د فائدې اوس خو نبی علیہ السلام ته مختار کل وی کنه نبی علیہ السلام ته عالم الغیب وی زمون په حالاتو خبر دی زمون په حالاتو خبر دی غ عالم الغیب دی او هغه په خپل سوی نه لا املک زه اختیار من نه ما نو او پیغمبر لن یجیرنی من الله احد او پیغمبر انی یقینا ز لن یجیرنی من الله احد هیڅ چری پنای نشرا کوله مال د الله نه هیڅوک مال سوک پنای نشرا کوله کزه تاسو ته ما تر مدد شوه نو ما بد الله نه سوک خلاصي مال او پنای سوک راکم لن یجیرنی من الله احد د چې مستثنا منقطع او شنتیله بیا یو پکې جمله مستقل بل راو باسا او مستثنا منقطع جی کنه دا غینه کلام جدا شروع شوی نو معنا بداشي الا بلغت بلاغا من الله ورسالاته مگر لیکن رسول کوم رسول د طرف د الله تعالی نه پیغامونه د الله تاسو ته رسول کوم رسول پیغامونه د الله او یا دا الا استثناء مستثنى متصله ده منقطع او متصله ده خدا استثناء ده مخکې ده انی لا املک لكم ضرا لا املک لكم دا غین مستثنا ده زه اختیار من نه ما تاسو د پاره ما سره اختیار نشتی الا بلاغا مگر دومره اختیار دی چې تاسو ته تبلیغ وکم تاسو ته پیغام د الله را ورسوم پیغام د الله دا را ورسوم الا بلاغا من الله مگر چې را ورسوم زه تاسو ته پیغام د الله تعالی ومن يعص الله ورسوله چا چې نا فرمانی وکړه د الله او د رسول دا غنو فین له نار جهنم خالدین فیها ابدا یقینا هغه به پور کې همیشه همیشه حتا اذا او ما یعدون حتا اذا او تر هغه پورې هر کله چې ویني دوی عذاب عالم الغیب عالم دی الله هغه عالم دی په ټولو پټو خبرو پسې هغه عالم دی په ټولو پټو خبرو نو فلا یظهر علی غیبه نو نور کوي خبر د خپل غیب او خپل پټوي چاته ور فلا یظهر علی غیبه خپل غیب الله چاته نه خیدای پټ ساتلی دي مغیبات نو غیب غیب چې دی دا په دوه قسمه دی یو ته ویل کېږي غیب حقیقي او دویم ته ویل کېږي غیب اضافي دا امام قرطبي دی تقسیم کړل غیب اضافي چې یو شی ما ته معلوم دی تانه پټ دی هغه ته ویل کېږي غیب غیب اضافي او یو د غیب حقیقي چې هغه نه په حواس سره معلومیږي نه په عقل سره معلومیږي نه په وحي سره یعنی چې دا ته نه وحي راغله نه عقل نه حواس تا ته هیڅ پته نه لګي تا ته دې دغه دغه سيزونه نشتی او اسې تا سره یو علم دی تا ته یو علم دی که تا ته علم په واسطه سره راغی نو هغه علم غیب نه دی نو نبی له صلوات و سلام سره چې علم دی هغه علم وهابي دی الله ور کړی دی د فرشتي په ذریعه سره د ملک په ذریعه سره راغلی نبی رسول الله تکړه وحي ورته راغلی دا نو هغه ته علم غیب نه ویل کیږي علم غیب دی ته ویل کیږي چې په واسطه سره نه په منځ کې واسطه نه هیڅ نه او تا ته علم لکه علم د باری تعالی شو الله اسباب ته نه دی محتاج اسباب ته الله نه دی محتاج د دې وجنه بعض خلک خو چې نبی صلی الله علیه وسلم اغل را علم غیب دی ولی وی الله دې کې اول نفي کړل خرست الا من ارتضى مگر آغا چې الله خو کې مې رسولین د پیغ بلا استادونه ناقل علم غیب ورکي نو موږ ورته د علم غیب چې الله ورک خو په واسطه سره به ورکی جبريل براوړي فرشته براوړي نو چې کله منځ کې سبب ذکر شو کنه سره سبب د وجنه علم راغی نه علم غیب نه دی دارنګي پیران چې دي پیران دوی موږ ته الهام شو نو دا الهامي علم چې دی یو سړی ته الهام شو خبر ځکه نو دا الهامي عز خو یقینا نه دی دغه علم غیب نه دی دارنګ جادوګر کاهنان هغه تم باز چیزونو مغیبات علم راشي خو په واسطه د پیریانو راشي ناغو کوم عالم الغیب نه دی نو فلا یظهر علی غیبه احد الا دا الا مستثنا منقطع ده نو کلام ځان له لكن من ارتضى نو اعتراض راځي چې دا وحي ورته روانه ده د پیغمبر ته نو د نړوان دي رستو د کسانو سره ضرورت دی ملائکو د وحي هغه دې د پاره چې شیطانان چرته په دې کې څه شی وانه ملاونه کی یو حفاظت ته پاره دویم د دې پیغمبر نړوان دي رسول خلقي دا ملایکی ځکه هر پیغمبر سره ملایکی دا څه د پاره دې د پاره چې څوک یو شیطان پیره هغه خپل شکل بدل کی راشي ورته وي چې زه خو جبرئیل ما او زه تاسو وحی کوم د دې وجند سره ملایکی نو د ته حفاظت کی د دې پیغمبر نو د ته پیریان شیطانان د نږدې نه پری دته په چې وحي کیږي نو هغه ورته دا ملک راغی او تاسو وحي راوړه هغه ورته خبر ورکي نو ددن روان دي سو دغه ملائک د دې پیغمبر نه نو فإنه يسلك من بين يديه مخکې د دې پیغمبر نه روان وي او رسول ددن روان وي چوکیداران تیار ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم ليعلموا کې دي کې معنی دوی چې یقینا دی پیغمبرانو رسول دی رسالات ربی پیغامونه د خپل رب ان قد ابلغو چې یقینا دو رسول دی الله دی خلقو ته سرګن کی لیظهر دې د پاره چې الله سرګن کی دی خلقو ته چې ان قد ابلغو چې یقینا دی پیغمبرانو رسول دی رسالت در رب دی او دویم دا چې لیعلم کې ضمیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراجی شي لیعلم په خپل معنی او ان قد ابلغو ضمیر راجیه کا پیغمبرانو ته دې د پاره چې پوښی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یقینا دی پیغمبرانو رسول دی رسالت پیغام در خپل دو خپل پیغام در رسول دی واحاط بما لديهم او په دې کې دوه سورتونه دي سوره مزمل او سوره مدثر دا دوه سورتونه دي او د دې تعلق په دعوت د قران سره رب د دې سورت د مخ کې سره په سوجو سره دي ار کله چې مخ کې سورت کې اقسام د شرک په ذکر کړه رد یو که په اقسام د شرک باندې نو په دې صورت کې ترغیب ورکړي چې راشه دا قران ولولا او خلق د شرک نه بچ کا مسله توحید بیان کراشه دا قران عظیم بیان کړي خلق ته څنګه چې مثلا نوح علی السلام بیان کړي وا پیریانو بیان کا او نبی علی السلام بیانې پدې دغه شان ته بیان کا دویم ربط دا مخکې د صورت په آخر کې ویلو چې قران په جناتو باندې اثر وک جناتو قران ولست نو پاغوي اثر وک نو دلته وی راشي دا قران اوس اوس ټول لن په پیریانو انسانانو ټول باندې باثر وکي دعوت ورک ټول ته داوه د دې صورت ترغیب ورکې قیام الليل ته اله قیام الليل قیام الليل ته دغه ورکې ترغیب چې په دې کې قران لولا ولی ځکه چې دا قیام الليل چې ته کین کله چې ته دعوت ورکې کنه نو دا لازمی ده چې کله ته قیام الليل کوي نو دا لازمی ده چې ستاسو خلک به الله سره چي تا ته الله ګران لاري اساني ځکه داعی د پاره دا لازمی ده چې هغه به پس شپې پاسي او الله ته به دعاګانې کوي او ورځ یو بیا مسله بیانې کنه نو د شپې پاسه الله وی یا ایها المزمل مزمل د زمل نه دی ویل کیږي جامه غسل په ځان باندې کپڑا چول ځان غختل ځان یا زمل معنی راځي بوج چتول نو یا ایها المزمل اے جامره تو راتون کیا په ځان باندې ساده رچون کیا نبی علیہ السلام باندې با کله کله بوج راغی تکلیف پر راغی پریشان بشو نو الله ورته کله چې اے هغه دغه رز من ځامن ساده یا چولیو کمبل نو الله ورته یا ایو المزمل اے د پزان باندې جامره تاون کیا یا یا ایو المزمل ای بوج چې ته اون کیا د نبوت د پیغمبرای د قران قم الليل الا قليلا قم الليل پاس د شپې قم الليل د شپې پاسه مسله بیان کا حکم الليل اول پاسه تهجد لپاره ځکه نبی علیہ السلام بارک راځي چې په دمنه دا تهجد او قیام الليل چې کنه دا په فرضو بعضی مفسرین ذکر کړ دي چې اول کې به فرض ورسته بیا غ فرضیت ختم شو اسو کوینا فرض نو په اول نه ورته قوم الليل پاس ټول شپه الا قليلا مگر لک لک تنه کم که خیر دی ټول شپه نشي ودرې دی صفا ول قرآن په صفا بالکل رد القرآن څه مطلب دی امام قرطبي وی چې اول قرآن واضح واضح د هر لفظ خپل مخرج نه ادا کا کوم لفظ چې کوم صفت دی هغه صفت ته بوزا هر لفظ خپل صفت نه ادا کا سین دی او ساده نو په دې کې فرق وکا بعض خلق سین انو ثم راشي ثم نک فرق وکا کنه هر یو خپل خپل لفظ هغه نه ادا کا ضاد دی وی ولا الضالين اک ولا الضالين ستوي ولا الضالين پیړی و نو دی به ولا الضالين ازنه به ولا الضالين دال و پکې راوړي دارنګ زال له او زاده په دې کې فرق وکا هر لفظ د خپل مخرج نه ادا کا بعضی به قران وای کنه نو ګټي برغړي هغه ګټي ورغړي قران یې ځکه صحیح کنه صحیح الفاظ وای وینه دا ضروری دی دا ضروری دی الفاظ به صحیح وای الفاظ ولې غلط وای ځکه قران نوم د الفاظو د معنی دواړو دی الفاظ هم صحیح وای نو معنی هم صحیح وای کنه ځکه ورتل قران ترتیلا چې ته الفاظ غلط وای نو معنا به څنګه صحیح کړي نو دا ځنه خو قاریان هغه پکې پیج دیو کی سبع عشر شي لیکن د قران په معنی نه پويږي نه نه الفاظ یې ذکر نو معنی هم یې ذکر په قران ځان پوهه په پتواړو ان سنلقي عليك قولا ثقيلا یقینا سنلقي عليك یقینا من نازلو پتا باندې پیغمبر درنه وینا نبی علیہ السلام باندې بچکل وحی کیده کنه نو وحی براله نبی علیہ السلام باندې بخولی راغلی زکه کلام درونو حتی عائشہ رضی الله عنها روایت ده چې کله د نبی له سلام سر په دغه جولای کې پروتو نو هغه به یو ځل سوزل وحی داسې شي دا نو دا سر به د نبی علیہ السلام داسې درون شما به زماره پتول لاندې ماتيږي دومره درون بش ثقيل یو درنه خبره وا بل قران عظیم یو درون کتاب دی نو مسله هم درنه ده نو بیانول هم درون کار دی ګران کار دی کنه دا توحید بیانول ډیر ګران کار وو دا اوس موږ له مزیدي دا پنځپیر شیخ رحم الله چې راغلی وکنه څومره تکلیفونه غو تیر باسل دي څومره مصیبتونه پریشانای بیا داغه د شاګردانو چې اولین سابقین واغ سره هغه څومره تکلیفونه مصیبتونه تیر باسل بیا ورپسې ورپسې اوس خو پلیټ فارم جوړ دی اوس خو گاډي واخره چلاو په لوډ سپیکر رواخله بیانوا تاسو کوم نه کین څه ځکه الا ماشاء الله کې ونیم زیرا شرطه نو الله وی پیغمبره ان سنلقي عليك قولا ثقيلا یقینا اچو موږ پتا منی وینا درنا یا نازلو موږ ته تا وینا درنا هغه قران ان لك في النهار زکه ټول شپه ولې مو ودرېګا قم الليل الا قليلا دا لګ ولې ودرېګا زکه ان لك في النهار یقینا ستاد پر پروزه کې صبحن طويله مشغله د ډیره وګدا دروازه ته دنیا کار درمنې وینو مثلا بیان کنه نو دروازه به خوب نه کیږي نو شپې چې خوب نه کوي نو بیمار بشي رب د مشرق دی الله د مغرب دی نشته دې څوک لایق د بندګۍ الا هو مگر د یو الله دی نو فتخذ وکیلا ونی وا اغلر کار جوړون کې وکیلن ذمہ دار د الله ځان د پر ذمہ دار کا وزرنی پریک د ما سره هغه دروغ جن اول نعمت چې خاوند د مال او د نعمت ته ما ول دنیا هم ورکړ اخرت ول نه دی ورکړ دنیا مې ول ورکړی دا ما او دی आवाज الله یې پرې دا او مهلت ورکا دوه ته قلیلا لغونی دا د الله طرف نه رټل ده الله وی دې ما ته پرې دې دومره بدمعشي کوي ما ته پرې ده په دنیا کې دا غټ ریګستان دی دغه ریګستان ته چې سوکلار شي کنه اس سوک ور سره پوهنې نو دی واپس نشي راتلی مریدان ده ځکه لار واپس معلومول ګرانی هغه وجه دا چې است په کومه لار راړي کنه لار دې ما تکړه لک ساتور سو سلی راشي هغه لار روکه نن دې ته چې اوس دې کړه لانی هغه نو واپس دې کې به غټ غر دې شګي ولاړي ځکه د سلی پکې چلیږي نو شګه راولې راولې اوسې کې ډېرې جوړ نو چې لک ساتر سره شي هغه ډیره بني هغه به مو ارمیدان نو الله وی کسب هغه ډیری د شګي وکانت الجبال او دی دا غرونه کسی شبه دا غرونه کسیبن پشان د ډیری د شګو مهیلن بيدون کی څنګه چې شګه سیو بيګه مورش د قشانی الله وی د دې زمکه نه به دا غرونه زاموار کم د قشنه ختم بک څنګه به تاسو بچ شي په غرضی چې شی به پاغي کې بچي بډاګان کله چې تاسو ان کفرتم که تاسو کفر وکړو پای کې به تاسو څنګه بچ شي د الله د عذاب نه السماء منفطر به اسمان به په دغه ورځ منفطر وشليږي شلیدون کې وي اسمان منفطر شلیدون کې وي په دغه ورځ یا منفطرن ذری ذری بشي او بدړيږي کان وعدو مفعولا دا وعده د الله پوره کړی شوی ان هذه تذکرہ یقینا دا قران عظیم دا آیاتونه د قران تذکراتن پوره نصیحت ته افغانان چې راشي کنه هغه یې ټیکټ اخلو هغه ټیکټ ته تذکره وي نو دا قران عظیم تذکره ده جنت ته ځي کنه دا بدن سره واخلو جنت ته بس دا هم تذکره ده نو فمن شاء اتخذ الى ربي سبيلا فمن شاء سوق چې غواړي نو او دې نسی خپل رب سره سبیلا لار لار د نصیحت او دې نسی دا لار چې کومه لار د نصیحت ده هغه څه د قران ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی الليل الله یقینا هو د استرب انک تقوم ادنا یقینا چې ته ته خو ودرېږي کم د درې دوه ثلثنا ثلث دو ثلث دو حصي کم د دوه حصو دوه حصونه د شپې یا ونصف او نیمه د شپې نه وسلس او ادرې محصه د شپې نه تکله یو پوره شپه ودرېږي نیمه شپه ودرېږي دوه حصې ودرېږي الله تعالی دې علم دی او طائفه من الذين معك او هغه کسان من الذين د مؤمنانو نه معك چې تاسو سره دي هغه دغه ودرېږي هو الله يقدر الليل والنهار الله پورا اندازه کولی شي د شپې او دروازې اندازه الله کوي چې ثلث سو دي نصف سو دا ټول عالم لن تحسو عالم لن تحسو الله عالم دی پوه دی چې تاسو نشي پورا کولای دا اندازه نو فتاب علیکم فتاب معنی خفف علیکم اسانتیا یې راوسته په تاسو باندې نو فقره او ماته سره من القرآن نو چې تاسو باندې اسانتیا راوسته نو فقره او ماته سره من القرآن لولې سمره چې اسان وي تاسو د قرآن نه دا فقره او ماته سره من قصې کې لولې په مونږ کې په مونږ کې دومره وخت لولا چې څومره تا تاسان وي ګنټه ودرې دې شي نیمه ګنټه ودرې دې شي لس منټه شل منټه عالمان سيكون منكم مرضى پوه دې د الله ان انه یقینا چې تاسو سه ادا الله سيكون منكم مرضى چې پوه دې د الله چې تاسو کې دي مریضان باید تاسو کې دي مریضان او اخرون یضربون فی الارض بل یو ډله دا چې هغه روان دي سفر منی یضربون فی الارض سفر کې پسما کې یبتغون من فضل الله لټوي فضل د الله واخرون یقاتلون او بل یو ډله دا چې جنگي کې پلار د الله کې مجاهدین دي نو فقروا ما تيسر منه نو لولید هغه چې آسان وي تاسو ته دینا والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر رب د صورت د مخ کې سره په سوجو سره دی مخ کې ترغیب قرآن ته ترغیب ذکر شو چې د شپې قرآن ولله پاسه ولې چې د شپې لولې تهجد کوي نو په دې سره تکمیل د نفس راځي نو چې کله د شپې بیان کی نو دې صورت کې وي چې راشه اوس مسله د توحید بیان کا راشه اوس دا مسله خلق ته ورسوه ځکه تا کې عجز راغی شپې پاسې دي نو دې ته ویل کېږي اکمال للغیر اول لسان کې پورا وال راوي پس سره په تهجد سره په نفل سره نو اوس راشه دا قران نور ته ورسوه دا رنګ مخکې درې قسمه اهل قران ذکر کړه یو هغه عبادت کوونکی دویم سفر کوونکی تجارت تجارت لپاره دریم هغه قتال چې میدان جنگ د پاره ودی میدان جنگ کې ولاړ دي مجاهدین دا درې قسمه قران خوان دي نو دې صورت کې درې قسمه مخالفین به ذکر کړي یو اوتل کتاب اهل کتاب دوی منافقان او دریم کافر دا درې قسمه به ذکر کړي په دې صورت کې دعوه د صورت ته تیزی ور کوي په ابلاغ د قران عظیم چې دا قران عظیم خلقو ته ورسوه ځکه په دې سره کبریا راځي د الله کنه نو د الله کبریا خلقو ته ورسوه د خلقو په ځل کې د الله کبریا کینو او نفي د شفاعت قهري کې پدې کې بیا نبی علیہ السلام په مکه کې محل جهاد ورته اوس هغه ذکر جوړ شي شارع جهاد او محل هم شته دغه ځکه نبی علیہ السلام را روانو حرم سره نږدې او جبريل راغه په تخ باندې ناس او پوره د اسمانه کور کړو برا نبی علیہ السلام ته आवाज وکړ نبی علیہ السلام نشته ورته وکتل نو سیولې لیدل چې باندې وکړه جبرئیل نبی علیہ السلام من hebat راغله دا جبرئیل خو یو ځل د مخ کې لیدل لیکنه اول وحی چورته راوړو نبی علیہ السلام چې څنګه دی ولید نو hebat پر راغی نو دغه زین سیده لاړ کوړه کور ته چلاړ نو اولی مال او برا کوي وبې په ځان واړول بیا یې مال یې خوشو hebat او رو پراره ما منه کمبل واچو د سیرونی د سیرونی نو هغه په زر کمبل واچو او نبی علیہ السلام منی ير راغله الله غو وحی ته اشاره کوي ورته یا ایها المدثر ای ځان په کمبل کې نغختون کیا یا یا ایها المدثر ځان سره خلق جوختون کیا پاس اوس د دې وخت نه دی قم پاس اوس مسله بیان کا فانذر څه مسله بیان کوم و یره وخلق قم فانذر پاسا مسله بیان کا نو په ثيابک فطهر دې کې یو معنا خو حقيقي ده لکه کومه چې موږ وکړه خپل جامې پاکي کولې تبدعي ته مبلغي نو کستا کپړو باندې چرته داغ لګېدلې وي خیرنی وي بلمازوي نو تا به مونږ کوي کنه نو مونږ چې کنه کپړې به بلمازي کپړې به پاکي ساتي او ثيابک فطهر یا وسیابک فطهر معنا څه خپل عام یعنی خپل عمل پاک ساته سیاب معنا څه خپل عمل پاک ساته د شرک او د کفر نه یا وسیابک فطهر کومه پلیتی چې هغه شرکی کفری ظاهری باطنی کومه پلیتیان شي دا هغه نه ډډه کوا ولا تمنن تستكثر ولا تمنن احسان مثبته تستكثر یا هغه عمل چې تا کړی نو مثبته چې زیات په طلب کوي یا ولا تمنن خپل عمل مثبته چې زیات غني تا عمل وکړه او عمل د دعوت ته وک ته په الله من اثباتي چې الله ما دومره ډیر عمل وکړ الله من زیاتوالی د عمل مثبته یا ولا تمنن احسان مکوا تستكثر چې طلب د ډیرو کوي لکه وسړي بعضی وخت کې تحفه راوړي کنه نبی له سلام له خلکو تحفه راوړي نبی له سلام له تحفه پر نبی له سلام بداغین ول زیات ور کوله یو بندچی ور تحفه راوړه نبی علیہ السلام داغه نور زیات سامان ورکړ چې هغه بار روان شو بردارې شروع و چې دا څنګه پیغمبر دې ما دومره تحفه لوړ غټه دمه لغونی تحفه راکړه په کار د جنې زیات راکړي بیا نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې باندې چاندې مله تحفه نه راوړي نو باید سره تحفه گیفت په دې نیت راوړي چې مال به دې ډیر راکړي لغونه سي شروړي طلب د زیات کې الله ولا تمنون تستكثر لکه زمونږ د خلق چې کنه چې ته عربو ته ورسې خلک ول ټیشن ورکي نو ټیشن چې ورکي 50 روپۍ 50 ریاله نو چې د 50 ورکړي بیا د بل نه طلبګار د سل چې دیو مال سل دا کزه ما 50 ورکړي الله ولا تمنون تستكثر ولربك فاصبر خاص خپل رب د پاره خپل رب درازه د پاره صبر کوه تا ته به تکلیف رسی مصیبت برسی په دې مسله کې وته صبر صبر کا فاذا نقر في الناقور کله چې پکړې شي پښ پیلای کې نو فذالک یومئذ یوم ناصر نو فذالک یومئذ یوم ناصر دا په دغه ورځ باندې ورځ ډیره سخته دا خو ډیره سخته ورځ ده علی الکافرین غیر یسیر په کافرانو باندې به اسانه باندې ګرانه به ذرنی ومن خلقت وحیدا الله یې پریدما او هغه څوک چې پیدا کړی دی ما تشتور وحیدا یوازی یا تشتور دا څوک دینه ولید بن مغیره مراد چې هغه ډیر زیات مالدارو او ګرځولې ما هغه لپاره مالونه خوارواره ډیر مالونه مې ولور کړی دي او بنین شهود او زامن حاضر زامن دي خو په محفل کې ورته حاضر دي هر وخت کې او مهت له تمهیدا او تیارې کړې دا غلره الله ما او تیار کړې دي ما غلره ما حد له تمهیدا او تیار کړی دی موږ غلره سامانونه تیار تیار سامانونه عرش ول الله ما تیار ور کړی دی نو ثم يطمع ان ازيدا بیا هم دې تم کوي چې نور به زیاتی کو دل نعمتونه نور هم دل زیات ورکو الله وکلا هیڅ چری داسې نشي کېدی انه کان لآیاتنا عنیدا الیه یصعد الکلم هغه د سعود نه دی برخیږي الله ته دا کلمي او یو مخ کې تیر شي دی غالبا سوره ال عمران کې دی چې تاسو مکی هغه د وحد د جنگ باره کې راځي کنه کله چې مسلمانانو شکست خور والرسول يدعوكم في اخراكم رسول تاسو را بللای اس تصعدون ولا تلون على احد الت الت په معنا د اسعاد دی اس تصعدون یلته ویل کله چې تاسو روان وای پاور لا یا ځکه مدینه د احد نه کته ده بعض خلق زمانه کې اس تصعدون کله چې تاسو خطلې بره الت اسعاد دی معنا څه کله چې تاسو کته تلې مدینه طرف ته اس تصعدون الله وسور خو سودا زرد چې وبخې جون پاغه غرد سعود باندې یا سعود هغه چړی انه فکر وقدر یقینا د بس سوچ وکړه وقدر بیا به اندازه وکړه فقتل كيف قدر دې دې الله تبا کی کیف قدر څنګه به د سوچو که څنګه څنګه اندازه به وکړه ثم قتل کیف قدر بیا دې الله تبا کې کیف قدر څنګه دا اندازه وکړه دی په محفل کې ناسو کنه ناس په سوچ په وکړه چې دې پیغمبر ته سوې نو سویل نشم د د خبرې نه اورم د دې موحد خبرې نه اورم نو اندازه به وکړه چې زه اوس ځان وباسم نو روغونه بروان شو سوچ په وک ثم نظر بیا به یو قتل لستورته ثم نظر بیا به یو قتل چې څو خورته ګوري نه کنه نو ثم عبس وبصر بیا به تندې تریوک وبصر او رنگ به بدل شو ځکه مسله توحید به شروع وکړه نو د دبه و چولې تریو شو وبصر او رنگ به بدل شو نو ثم ادبر واستكبر سپلای به واغ سترو غنه به ووت ثم ادبر نو شا به کړه واستكبر دغه وخت به لیو کړه د سړی د مسلې سو کوي نو فقال ان هذا الا سحر يوسر نو او بوي د ان هذا نه دی دا قران الا سحر يوسر مگر جادو دی نقل شوی د مخکینه دا خو زوړ جادو دی سړیا نو منډه وکړه بارته چې بار به و جمعه ته ګټ نه بار کنه ان هاذا الا قول البشر نه دی دا دا خو وینا ده یو بشر ده یو بنده ده نبی رسول الله دا خو دی وینا بشر بس وینا ده نو سوسلی سقر زرد چې الله وی دند بکو دې موږ سقر ته چې د د نبی علی السلام خبرو دا غینه تختی داغه د خوانه تختی او سوچ او فکر دغه شانی کوي نو ما ادراک ما سقر وما ادراک سپته تا دا چې څه شی د سقر الله وی لا تبقي ولا تذر لا تبقي نه پریګ دي د دینه هیڅوک نه پریدي اغه ډوکه ولا تذر نه غوخي هیڅ شي نه پریدي نه پریدي لا تبقي ولا تذر نه پریدي اډو کې نه غوخي یا نه پریدي غوخي اډو کې او ولا تذر یو تنم نه پریدي هیڅ څوک نه پریدي لواحه للبشر ختمون کې دی سوزون کې دی لیل بشر سرمن دی انسان لره بشری لور بشره بوله خراب کی علیات 17 پدې من دي نو لس فرشتي پر دوزخ باندې وما جعلنا عدتهم او نمه دې ګرځولې شمار د دوی الا فتنه للذین کفروا مگر امتحان د پاره دا کسانو چې کافر دي ځکه نبی له سلام چې دا وی کنه نو کافر وزنو وی یو دوه تری پکې پهلوانانو هغه سره 15 بسونی سم بل سره 15 بسونی سم دا خو نه کس نه فرشتي دي چې موږ به تنه ځان راس خلاص کړو دوزخ نه براوځو الله وی دا د لپاره امتحان دی ازمیخت دی کنه دا خو اته قسمه دي نولس قسمه دي او دا امام قرطبي لیکلی چې دا غ نقيبان دي مشران دي سرداران دي دا غ مشران فرشتي دي ملائک دي د دول لاندې خدای دنیا دي الله ویل یستيقن الذين امنوا اوتوا الكتاب دي کې اوس فائدې خي چې دا عدد د نولس میول او خو ځکه یو فایده خدا ده چې د نولس یې د شلکول سوک نشي بغیر د الله نه نولس عدد د کاغه سړې مزدوري لته لیو کنه چې واپس کور ته راغی نو خزه ته 19 روپۍ مې راوړې هغه جیب تلاس کې ایمانه بغیر با شل نه کې ها دا واخله الله فرشتي 19 کې خو دې زکه چې د الله نه بغیر نشي شل کول الله نه بغیر څوک نشي کولای کنه نو ليستيقن الذين زکه د اهل کتاب او په کتاب کې هم د عادت ذکرو په تورات نو الله دې د پاره چې یقینو کې هغه کسان چې ورکړي شي ورته کتاب هغه غر چې هغه ایمان نه دراوړي خدا هغه به یقین راشي واقعي دا قران حق دی ويزداد الذين امنوا ایمانا او چې کوم په ایمان راوړل دي نو چې زیات شي مؤمنان ته ایمان داغوي یعنی اثر د ایمان داغو زیات شي او ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب چې شک پرینوزیا کسان چې ورکړی شوی ورته کتاب او نه مؤمنان وليقول الذين في قلوبهم مرض دې د پاره چې وي با کسان چې پسړونو کې بيماري ده د نفاق منافقان هغه بسوي او کافران ماذا اراد الله بهذا مثلا څه غواړي الله په دې مثال سره چې دا نو له سو شل د فرشتي ذکر کړي دې مثال څه ضرورت دی نو الله وی کذالک الامر کذالک خبرهم داسې دا گمراه کوي الله په دې سره هغه څوک چې غواړي او هدایت کې په دې سره هغه چاله چې غواړي وما يعلم جنود ربك الا هو وما يعلم جنود ربك او نه پیجنې لخر درپستا الا هو مگر دغه یو الله الله نه علاوه د لخر څوک پیژنې نه د الله داسې لخر دي بعض روایتو کې راځي چې کله الله پیدا کړی دي هغه را روان دی یو طرف ته نو دا هغه بل سر لانه دراغله دومره لخ کړی دي و ما يعلم جنود ربك او من غواړي چې کوم زمکه کیو کنه دا زمکه دا چې نور ته مخامخ کې کنه نور دا یو ځای کې نو دا د نور په مخه داس ده لکه نقطه لکه د دې جمعات په مخه دا نقطه یو نقطه چې دې کې تو کې د قلم سره دومره وړه ده پاغه د نور په مخامخ بیا نور سیارات دي چې هغه سیاراتو په مقابله کې د نور د کوم توړي کې لکه دغه نقطه بیا د هغه سیاراتو مقابله کې نور سیارات چې هغه د قشنې وړي او چې کله ګور هغه د غرګو په شکل کې دي حیران شي سړی د الله قدرت او د الله علم او د الله بادشاہي ته نه دا دا خبره داسي والقمر زما دې قسم په سپوږمۍ باندې الله وي ګور الله ولې سپوږمۍ ذکر کوي کې صرف سپوږمۍ ولې قمر باندې سپوږمۍ باندې او یو نوري ونی وي پنځپیر شیخ رحم الله وي چې دا ځکه نبی رسول الله تعالی او اسلام مثال د سپوږمۍ دی نو سپوږمۍ چې اول راوخی چې کنه نو ار چاته نخکاری صرف یو تیز نظر والا تخکاری صرف یو تیز نظر والا تا نو نبی علیہ السلام ته ته اول نخکاری دی ته چاته نخکاری ته اول نخکاری دی د هغه ول سپوږ مې شانی صرف ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولیدي هغه نظر باز ته ولیدي ستاسو تصدیق وکړه سر رضی رستو زید بن حارث رضی الله عنه ولیدي حضرت علی رضی الله عنه ولیدي حضرت خدیجه رضی الله عنها ولیدي هغه ابتدا کې دوه ولیدي بیا رست نور ولیدي بیا نبی اسلام دې څنګه چې هغه سپوږمۍ کامله شو د سوار لسمې سپوږمۍ دغه شان ته کامل شو د سپوږمۍ په شان تارنا شروع کړه ټولې دنیا ته سرنا ورسیده هر ګټ ته هر زیت سرنا ورسیده ځکه تشبیه ورکړه ول قمر ځکه الله د سپوږمۍ ذکر وکړ چې قسم دې په سپوږمۍ باندې والليل اذا ادبر او کله چې دا شپه شاکی والصبح اذا اسفر کله چې سحر رڼا کی انها لاحد الكبر نو د دې جواب قسم محذوف دی لتبعثن خامخا تاسو به راپور تکړه شئ تاسو ټول به راپور تکړه شئ سره د خپل اډو کونه انها لاحد الكبر انها د ها زمي راجي د مخکې قران ته نو انها لا احد الكبر خامخه یو لوی سیز دی دا قران عظیم دا آیاتونه د قران وانها لا احد الكبر یقینا خامخه دا یو لوی سیز دی یو لوی سیزونه لوی سیز دی لوی سیزونه نذیر للبشر ير ور کوي ير ور کون کې دي انسانانو ته ير ور کوي ور ور کون کې به ته انسانانو ته لمن شاء منکم د پاره د هغه چا چې غواړي الله د دینه ان سوق چې غواړي د دینه لمن شاء سوق چې غواړي د دینه ان يتقدم او يتاخر روان دي شي خیر ته او يتاخر یا زیرسته شي شر ته سوق چې د دینه غواړي نو را مخ کې دي شي خیر ته یا زیرسته شي شر ته پاتې دي شي کل نفس بما کسبت رهینا ما سلککم فی سقر مجرمانو نه هغه نه پته پوس کی ما سلککم فی سقر سیز سیز داخل کړی تاسو دی دوزخ ته سقر ته سقر ته ولې راغلی سو جواب قالوا لم نكن من المصلين او بو یغو نو منګه مونږ کون کی لم نكن من المصلين من په دنیا کې مونږ نکاو د منظرینه تر ولې شي منظرینه رولې شي بل یرید کل امرئ منهم بلکې غواړي هر یو سړی منهم د دونه ايو تا صحفا منشره چې ور د کړې شي دته هغه پانی پرانستې شي خوري وري صحفا عمل نامی منشره کولا او پرانیستې شي په خلاص کې ولور کړی اړو دغه غواړي الله کلا هرگز دا سنده بل لا يخافون الاخره بلکې دنیا لیدل د آخرت نه کلا انه تذکرہ یقینا خبره ده انه تذکرہ یقینا دا قران عظیم نصیحت ته نو فمن شا چا چې خوخیږي فمن شا چا چې څوک چې غواړي نو ذکر او نصيحت واخلي د قران نه وما يذكرون نصيحت نه اخلي د دین الا ان شاء الله مگر هغه څوک چې الله غواړي هو اهل التقوى دا الله لایق دی چې یره وشي د نو اهل المغفره او لایق دی چې هغه بخنو کی بخره کوي سبح اسم ربک الاعلى او په دې کې مسله د قیامت او احوال د قیامت تفصیلا ذکر کړي د دې وجنه د دې صورت کې اول ابتدا سوکړه لا اقسم بیوم القیامه د قیامت نه شروع کړه نو په پر ټول احوال د قیامت ذکر کړي رب د مخ سره دا دی مخ زجر ورکه اخ خلق ته چې د قران نه اعتراض کوي دارنګ مخکې صورت کې تکذیب بالحشر ذکر شو چې هغه خلقو د حشر نه انکار کو د قیامت نه نو په دې صورت کې اثبات د حشر کې د قیامت دعوه د دې صورت په دې صورت کې مسله بیانېږي د حشر د قیامت مسله اثبات الحشر بجميع العظام اثبات الحشر بجميع العظام اثبات د حشر کې د قیامت لا اقسم بيوم القيامه دا لا د عرب عادت اکثر د قسم سره راوړي دا لا د قسم سره راوړي اکثر دا زائد دي بعضی وی دا لا اقسم دې کې دا لام د تاکید د پاره دی لا اقسم بيوم القيامه خامخ قسم خرم او باز وینا مخکې تکذیب وشو د قیامت مخکنی صورت نو دلته دا لا د هغه د تکذیب نفي کوي چې لا تکذیب نه دی پکار اقسم بيوم القيامه زه قسم خورم په قیامت باندې اقسم بیوم القیامه قسم کوم په ورځ د قیامت اولا دا الله بهم زائد دا سنره اقسم ز قسم کوم بالنفس اللوامه په هغه نفس ځان ملامت کول کوي ځان ملامت کوي اللوامه هغه نفس کله ګناو کې بیا توبه وبس ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما ايحسب الانسان اي خیال کوي ګمان کوي انسان کافر الن نجمع عظاما چې جمع بنو کوم د دا ډکو لره دی خدا خیال لري چې زه اډو کې اډو کې شم غوخي نو آیا ما الله ما براجم کې کنه نو الله بلا اولنا بشکا قادرین علی ان نسوی بنانا قادر یو موږ پدی چې یو ځې کو منګه د د ګوتو دا بندونو نو سویه بنانا چې جوړ کو برابر کو دا ګوتې دا مطلب ګوتې نه لري بندونه دي نو غټ بندونه خاصانی الله وی دا ټول بوله زراغون کم خو بل یرید الانسان ليفجر اماما بل یرید الانسان بلکې غواړي انسان ليفجر اماما ليكذب اماما الله علامات خي فاذا برق البصر برق په معنا د لمع راځي پړق او دلته معنا څه کیری بیری کېدل کله چې سړی من نظر من شي ولګي کنه دا رڼا مسترګو من مستری سترګې کیری بیری سترګې د شي نه ښکاري نو الله فاذا برق البصر کله چې کیری بیری شي سترګې دا نظر کیری بیری شي وخسف القمر خسف ذهب زو خسف معنی څه ذهب زو خسف القمر چې بنور شي رڼا ختم شي د سپوږمۍ اس یو غرګې پاتې شي خسف القمر نرا رڼا به نه ختم شي ولی د د سپوږمۍ رڼا ته مستعاره ده رڼا د نور نه کنه نو نور بم ختم شي د نور رڼا بم ختم شي د دم ختم شي او جمع الشمس والقمر جمع بخني الله پاک سپوږ مې انور یو زیتا دا دوړه به یو زیتا را جمع کی نو یقول الانسان یومئذ اين المفر یو وی به انسان په دغه ورځ اين المفر مفر به معنی فرار په دغه رضی ستا رب ته په دغه رضی المستقر منتها ده یا المستقر قرارې د ټولو دی ټولو خلقو قرارې هغه ده یو نبو الانسان خبر بکړې شي انسان په دغه رضی بما قدم واخر هغه چې دې څه مخ کېږي او رستو پری دي بما قدم یعنی قدم من عمل صالح او سیئ او اخر اخر من عمل صالح او سیئ کوم عمل خی کړل که بد مخ کې لګل کوم عمل خو بدی رستو پرې خره د دې ورته پته ولګي بل الانسان على نفسه بصيرا بلکې انسان دې په خپل ځان باندې بصيرا بصیره علا زنت فعیله په وزن د فعیله نو بصیره چې کله په وزن د فعیله شو معنا څه په معنا د گوا شاهد نو ځکه د انسان په ځان باندې د گوا څنګه گوا دی قیامت پر د اندامونو بګویو کی کنه اشکال دې کې دا دی چې بصیره دا خو مؤنث راوړو او الانسان مخکې مذکر دی کنه نو د مؤنث څنګه د مذکر صفت کې راځي جواب دا دی چې الانسان نه مراد څه دی اندامونه او جوارح د انسان پوه شو کنه ځکه ګوي به خواو کوي کنه نو بل الانسانو بلکې انسان یا جوارح د انسان په خپل ځان باندې بصیره گواہی کوونکی ولو القا معاذرا اگر که پیش کی دی وګورځي ډیر عذرونه معاذیر جمع د معذار ده معذار ویل کیږي پردو ته ولو القا معاذرا اگر که دې پردې په ځان باندې واچي ډيري په دې په ځان باندې ډيري پردې واچي خو دې پرده کې نشي پټې دي ځکه دنیا کې غوړې چانه پټې دي پرده په ځان واچول پټ پښ وس طریقه د تعلیم خي چې قران به څنګه یې زکای نبی علیہ السلام ته به وحی کیده نبی علیہ السلام با څنګه چې جبرئیل ووی کنه نو نبی علیہ السلام ورسره ورسره وی نو نبی علیہ السلام تعالی تعالی مکو کله چې جبرئیل اولولي آیات دوا درې ورپسې بیا تلولا یو دماغ سره مولا لا تحرک بی ما حرکت مور کو خپل جبه لرا لتا جلبی دې د پاره چې تلوارو کې ته پاغلستلو کې بلکې څه کوا ان علینا آرام آرام سره لره هغه پسیلولا ان علینا جمعه وقرانا یقینا زمنګ په ذمہ دی دا جمع کول د قران عظیم ان علینا جمعه وقرانا قرانا اول الله دا قران عظیم جمع ک الله خپل ذمہ واري واغسته کنه نو اولی جمع ک په سینه د نبی صلی الله علیه وسلم کې نو بیا په سینه د اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین کې بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې د کتابي شکل ور کاغه را جمع ک بیا چونکه اختلاف پکې پیدا کېده په لغاتو کې چا په یو لهجه وی چا په بل لهجه وی د عربو کې خدای دنیا لهجې دي کنه بعضی د جیم پسې غاف وي وای چې جدا وي جدا فلا جناح عليه ولا جناح عليه وسم داسي وي بعضی راځي چې هغه قاف په ځمنه حمزه وي قل للمؤمنین هغه به قل للمؤمنین قاف په ځې حمزه وي بعضی د میم په ځمنه با وي بکه تنوي بکه مختلف لهجې وي داو نو حضرت عثمان رضی الله عنه په صحابه را جمع شو چې دا خو خلق قرانيږي اروانې دل هم په دې معنی یو بيدا لهجه سید بل بيدا سید او قران کې الله حدیث کوي انما انزل القران على سبعه احرف قران په وو لهجو من راغلی نو هغه واپس کې روانې دل بیا حضرت عثمان رضی الله عنه ولګید حجازي خو لهجه معنی هغه ولیک نو ان علينا جمعه وقرانا الله زمواري اغستی وا نو په دغه طریقو سره الله قران را جمع وقران او لستل د قران نو فاذا قراناه الله وکله چې لولو منګه دا قران نو فتبع قران نو تور پسې بیا بیا لستل کوا بیا ور پسې لستا نو لا کله چې اولو لستې شي نور پسې بیا تلو لا ولی ثم ان علينا بيانا بیا دې زمنګ په ذمہ نه زمنګ په ذمہ باندې بیان او بیان ول داغي پیغمبره ستا د جبې نه به جاری کوم ستا هغه جبې باندې به جاری کوم ته تعدیم کوا کلا بل بل تحبون العاجله کلا حق یقیني خبر ده ده بل تحبون العاجله بلکې تاسو محبت ساتي د دنیا سره ګوره د دنیا ته عاجله ولې وي ځکه چې دا زر فنا کیدون کیدا په دنیا کې هر شی زر فنا کیږي انسان پیدا شي نو 60 70 80 سال عمر افنش نو عاجله ورته څه کوي وتذرون الاخره او تذرون من تدعون الاخره پرېږدئ تاسو آخرت لره وجوه یومئذ ناظره وجوه سمخونه په دغه ورځې به ناظره تر تازه بوي ناظره تر تازه بوي الى ربها ناظره خپل رب ته وکتون کی وی د قیامت پر ورځ جنت تلاړ شي الله با جنتیان ته څه کم شته هغه به نشته الله تشه را کم وینا الله وی نور نعمتونه دوی الله هر څه ډیر دي الله و پرده لرکی خپل او د دو په منځ کې الله به خپل دیدار کراو کی دا به څومره د خوشاله مقامي الله دې موږ ته دیدار کراو کی او نن سبا په عربی کې عمود فقری ورته وي عمود فقری دا د نری ملا نه د پر نه ډیسکونه چې پکې لګیدل دي د ته عربی کې عمود فقری وي اغستن دملا عمود فقری دا انسان کې مین شی دی کنه دا دملا نری ملا چې دین فقط صلی دا ډیسکونه چې دا نو الله وی د سره بکیږي څه د ملا ماتون کې غافت دی به چې کله د عذاب دار سو ویني کنه دی به ملا مې ماته شو دغه دنیا کې یو سړی ځامن مړ شي یا رور مړ شي پلاری مړ شي یا مال تباشین دی ملا مې ماته شو کلا اذا بلغت ال... اذا بلغت التراقي هیڅ چرې نشي کېږي اذا بلغت التراقيه کله چې ورسی دا روح تراخیا مرکنډی ته بر دی ته سای بر راورسی نو په هغه وخت کې چې دا صبر روخی کنه نو د سری ستورته واړی قیل من راق او بوئی دے سوکشتے دم اچون کے قیل من راق سکته ده منس سکته ده کنه دا سکته دې د پاره ده چې دې مسلسل خبرې نشي کولای ستاین خلی لیکن دیو دروغجن به کنا نسبت د دروغ به کو دی توحید ته موحدین کلمې ته لا اله الا الله وتولى او دی به مخړو مخ باړو د مونږ چې مولوی سیب ورته راشه مونږ کا راشه سره د مونږ کا ته به زما سره کار دي چورنګي باغه طرف روان شو زه زه په بل جمعه کې کوم ثم ذهب الى اهله يتمتع ثم ذهب الى اهله نو بیا به د روان شو خپل اهل ته په دنیا کې یتمتع لوی به کولا یتمتع بل معنا دا ستومانی به وکړه کور ته بلار کنه لاسونه به لاسه ستومانی به وکړه په پورته ستومانی سره وبس نو کور ته بلار چې ګنې ما ډیر غټ کار وکړ د موحد می هغه ته می غلط نسبتونه وکړه هغه سر روان شم بدره دی مرته وي نو سو شو ځکه چې ډیر خسړې نو کور ته براغه نو لوی به وکړه او اسوستی به وکړه نو الله ورته وي اولا لك فاولا ته ډیر لایق د دې عذاب یا اولا تبعی دا تا د پر فاولانو تبعی دا تا د پر بیا ثم اولا لك فاولا بیا تبعی دا تا د پر نو بیا تبعی دا تا د پر اولا لك تبعی دا تا د پر په وخت ځن کدن کې تبعی دا تعالی په قبر کې تبعی دا تعالی په میدان محشر کې تبعی دا تعالی په سې کې په دوزخ کې دې کنه ما تقشن پیدا کړلې محمل می پیدا کړلې دې چې څه دې کې کینی او پاسی او څه چې کوي کوي نه الم یکون نطفه من منی یمنا الله وی فضل می نه پیدا کړې او ګور د یو معمولی شینه پیدا کړې الم یکون نطفه اې دا انسان نو دې مخکې ټوکړه د ویني ټوکړه ده نطفتن ټوکړه ده نو هغه نطفه مم منین هغه ټوکړه د نطفه د منینا تم یمنا چا چولې کې د پرحیم کې اې دې هغه نطفه نو ته خو هغه نطفه یا الله وي یکون نطفتن اشاره ستا چې الله دلیل پیش کړي د بدا د خلقنا دلیل نسی پس منی په اعاده د خلق منی چې انسان تخمه اول شي نه وي تو خو یو نطفه وي دغه نطفه نه پیدا کړي نو ثم کان علقه نو بیا شوی ټوکړه دی ویني نو فخلق فسوا نو الله بیا پیدا کړی ته جوړ میکړي نو فسوا نو برابر میک جوړ میک ستا بدن نو فسوا برابر میک فجعل منه الزوجين نو جوړ میکړه پیدا میکړه دا غنه زوجین دو جوړي الذکر والانثى نارینه او زنانه او دې ته سوره امشاج وي او دې ته سوره هل اتام ویل کی رب د دې سوره د مخ کې سره مخ کې سوره کې دا ذکر کړ قیاس وکړو قیاس په څوک په پیدایش ته انسان هغه قیاس ک هغه دوباره دوباره پیدایش قیاس ک په غولنی پیدایش د انسان باندې چې دا انسان الله عز وجل نشته کوم څنګه چې هغه اول ځل می پیدا کړي نو دې صورت کې وي پیدایش ته انسان داغه تذکره کوي چې راشي الله پیدا کړي دا انسان د قانون تفینا دویم مخکې ادب د قران ذکر ک قرات د قران نو دې صورت کې وی چې دا قران عظیم یو غټ نعمت دی او د دې دعوه او کې دعوت ورکې خلکو ته مسله خلکو ته ورسوي درې مخکې بشارت ورکې اجمالا نو په دې صورت کې بشارت ورکې تفصیلی دعوه د صورت اثبات د قیامت او قیاس کې پاولنی پیدایش باندې مذکور یو شی ذکر شوی یو شی معلوم چې د نوم په خاص نوم باندې دی انسان باندې داسې زمانہ راغله الله وي چې د سر نسی شي نو نطفه ملانو د عالم ارواح کې د من دا زمانہ راغله چې د سر نه د وجود نو بیا الله وجود کې راويست نو الله وینا خلقنا الانسان من نطفه الله یقینا پیدا کوم دا انسان ګور الله بار بار دا ذکر کوي نطفه نه پیدا کړې سپکو بو نه پیدا ډولې انسان غرور در کران شي تکبر در کې نه شي ستا صفت عجز دی دا بل سړی غټي غټي خبرې کوي متکبره پیسې ورسره یا کبای سړی سره علم ډیر خو سره د علم نه غ علم زړه ته نه کوشي کنه نو لپاسه په دې جسمي نو هغه کې غرور تکبوري نو الله غرور مکو پیدا دي شي نه د نطفه نه پیدای د سپکو بونه پیدای دا بار بار الله وي دا دې د پر انسان ته تعلیم ورکي چې ستا صفت د عجز دي ځان کې لوی رانه ولي نو ان خلقنا الانسان الله یقینا پیدا کړی د موږ انسان من نطفه دا غساس کی هم شاجن ګډوډ نه ګډوډ هم شاجن چې د مور رحم کې د پلار او دا غمور نطفه یو ځای شي ګډوډ شي نبتلی اړه وراړو منګه دغه نطفه لرا یا نبتلی نصرفه خلقا بعد خلق نصرفه خلقا بعد خلق نبتلی مطلب در چاړو چې اول سو نطفه وا بیا علقه شو بیا مزغه شو بیا لحم تنه جوړ شو نو هغه ته اشاره ده نبتلی او بعضوی نبتلی امتحان کو موږ په انسان باندې ابتلا نه امتحان کو موږ په دمنه کاسونه ډکونه کان مزاجها کافورا چې ګډون به داغو کافور سره ګډون به داغي کافور سره مزاج مزاج څه ته لیکي خلط ته اختلاط ځکه چې یوازې یو شی بني کافور به سره ملاو کړی عینا یشرب بها عباد الله چې نه دا چې سکی با دا غینه بندان دی الله یشربو د شر د شرب په سله کې کله چې با راشي کنه با نو معنا یې سم مړېدل په وو باندې عین یشرب بیا چې نه دا چې مړیږي به دا غینه بندیان د الله او دا بهای ولې وي ځکه چې دا چې نه دا وبو چې کنه دا و ما سي خلق نسکی دې سره به بل نکاح چې سخن بور سره چي څه ذایقه ور سره اچي دا کسره چې بار د جوس مسراخ دي کنه نو جوس د قیو شي اقه خوږي خود د عام جوسي پکې دغه پاکو چوري ذایقه زونه کې د انګورو چوري زونه کې د خټکی مختلفي د امرودوي یا یوفون بالنذر پر کول به دوغه منخت چې کوم یو کړی و یخافون یوما کان شره او یریدل به دو دروازې د هغه ورځې نه کان شره چې و سختی داغه مستطیره خوره وره داغه هغه سختی شر داغه سو خورو ويطعمون الطعام على حبه او خوراک ورکو خوراک علا حبه سره د محبت د دې خوراک سره چاته ورکو مسکینا و یتیما و اسیرا مسکینانو ته یتیمانو ته او قیدیانو ته ګور درې قسم الله ذکر کړ چې خوراک ورکو یطعمون الطعام على حبه سره د دینه چې د بده خوراک سره محبت وو اشاره ستا د الله په نوم هغه شی ورک چې ستا خوخي چې زوړ او سوړین د الله په نوم بیا نو زوړه سوړ مور کوا بلکې هغه ورکه چې ستا خوخت نو الله بدل ارس زیاتې نو ويطعمون الطعام على حبه یا د ضمیر الله تراجه دي خوراک ورکی خوراک على حبي سره د محبت ددن الله سره دد محبت الله سره دي ادا خوراک ورکی مسکینانو ته الله سره مين رزق مسکین سره خواله کوي ځکه یتیم سره او قیدی سره کوي انما نطعمکم لوجه الله یقینا من تاسو من خوراک کو لوجه الله د پاره د مخ د الله یعنی د پاره د زمان د الله چې الله راضي شي لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نه غواړو موږ د تاسو نه بدله ولا شکورن او نه تعریف کول لکه باید سړی چې کن مالدار دی غریب له شي ور کوي نه دنه دا تمه چې کم اس کم لرنه وخوره ته سلام کوي کنه سلام علیکم څنګه لخی او یا ورځي ما سره په دوړ لاسونه ملاوي دې د پرده خوراک ور کوي دې د پاره بکې چې د خلق ما ته خوي په جمعات کې چنده دې د بار ورکوم چې دا قاری صاحب راته خو قاری صاحب راته خو چې دا ډېر خسړې دا خلق راته و چې جمعات کې نو کدی ورته خو نه وي کنه چنده نه ورکي نو دې د پار ورکی دارسه نه نه دې د پار ورکی چې د الله راضي شي د الله رضا مندای د پار نو چې د الله رضا مندای د پار ورکړه نو بیا ته څو کړو خنه وای کنه دا خو الله د پار ورکړي انما نطعمکم لوجه الله من خوراک درکو تاسو ته د پاره در ځامن دی د الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا نه غواړو موږ د تاسو نه بدلا ولا شکورا نه تعریف کول ولا تعریفا او ولا شکورا بعضی معنی کوي نه غواړو تاسو نه الیک سلیک نه غواړو تاسو نه الیک سلیک بعض خلک د زکات چرمنن شي نو د زکات پیسې هم غریب لور کې په دې شرط چې زما بیګار وکړي زموږ په علاقو کې دا شی ده ته به دې زموږ بیګارونه وکړي ان نخاف من ربنا ان نخاف من ربنا یقینا یریکم خپل دربنا دروازې د هغه سختۍ د هغه ورځې نه عبوسن چې سخت ده تروه ده قم طریرا سخت د پوغود والی کی دواړو معنی سخت سخته خو عبوس هغه سخت ویل کیږي چې دا هغه آثار د انسان په شونډو په مخ باندې سرګن شي په دې بدن سرګن شي دا هغه سختواله او قم طریرا هغه سخواله چې هغه وګدوي ډیر وګدواله سخت نو فوقاهم الله شر ذلك اليوم نو بچو ساتل الله پاک او سکولې بشي په دې باندې په دې جنت کې کاسن هغه ډکه کاسې کانه مزاجها چې ګډون به داغي خلط به داغي سره زنجبیلن ادرک زنجبیلن سون سون هغه ادرک ته وي چې ډېر وچکړي کنه پودر کړي زنجبیل ادرک ته دا ادرک ډېر خشه دی دا دنیا کې هم خشه دی مې دې د پاره ډېر خشه دی ګیس ته پاره دې سيزون لا خشه دی نو اذا رايت کله چې ته وویني ثم رايت دغه ځکه او به ویني نعیما ډیر نعمتونه او ملکا کبیره بادشاہي ډیر لوی مملکت ډیر لوی د هر سړي به جدا یو بادشاہي وي عالیهم ثياب سندس وخضر واستبرق وحلوا ساور من فضه اوس خوراکونه ارڅ ذکر کړه اوس لباس ذکر کې لباس په څنګه الله عالیهم ثياب سندس اساور سجر بنگړي د سړو ته بنگړي اچول کیږي من فزتن د سپینو زرو ګوره دلته سپین زر ذکر کړل او مخکې ستر زرو مخکې لوخي هم د ستر زرو اشاره دې د درجو پورې ده بعضی مؤمنان داغو درجی به اوچتی ناغو ته بنگړي هر څه بر سترو زرو چولې کی داغو لوخ خوراک څخه سامانونه بچي د سترو زرو او بعضو درجه بل کمی الله یقینا دا ستاسو بدله ده ستاسو لپاره ستاسو بدله ده وکانه سعیکم مشکورا وکانه سعیکم او عمل ستاسو مقبول و عمل تاسو قبول شوی لکه اوس چې سړی امتحان ورکی کنه او نتیجه اوټ شي رزلټ اوټ شي نو سړی وګوري هغه کې ها وته پاسه خو دلته چې نتیجه کې ورته مقبول نو بیا یې له پاسه وای الته من مقبول څه قبول شي سار څه قبول شي دلته چې مقبول ورته ولېږي نو یې لاغه 40% اغسته ومن الليل او د شپې نه فسجد له سجدي کوا دی الله ته وسبحه ليلا طويلا او تپاکی وای د دی الله شپه اوګ د پورا پورا شپه د دی الله تسبیح وای اشاره ستا چې ګوره تهجد کوا منځ کوا د تهجد دارنګ د الله تسبیحات وای استغفار وای استغفار ان هؤلاء يحبون العاجله یقینا دغه خلق دي چې مینه کوي د دنیا سره ويزرون وراءهم او پریږدي هغه چې رسو د دونه دي یا وراءهم ورا د افسادونه هغه چې مخکې را روان دي یومن غرض اگر مخکې چې را روان دي یومن ثقيل غدرن رز یا رستو را روانه ده نحن خلقناهم وشددنا اسرهم الله یقینا پیدا کړ دي منګه دا خلق وشددنا اسرهم او کلک کړ دي منګه هغه بندونه ددو و اذا شئنا بدلنا امثالهم الله کو غواړو منګه نو بدل بکو منګه پشان ددوی تبديلا نور بدلول الله ددو په دې نور بدلول الا ان يشاء الله مگر که الله غواړي ان د الله په اراده منی ان الله كان عليما حكيما یقینا الله دې په حکمت والا يدخل من يشاء في رحمته داخلي هغه چاله چې غواړي په خپل مهرباني کې او تیار کړی د الله ظالمان در پر عذاب درناک بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا سوره مرسلات دا سوره رسل سوره همزه نازل شوه دی د دې سوره ربط د مخ کې سره په سوجو سره دی مخ کې زجر منکرین تورک نو په دې صورت کې لفظ د ویل ذکر کوي مخکې زجر ورکړو لګونه نو دلته لزر لفظ د ویل راوړي ویل للمکذبین دې د پاره چې دوی ته زجر ورکړي دویم رب د دې مخکې اثبات د قیامت شو په عقلي دلیلونو باندې او عقلي دلیل یو مخکې نو په دې صورت کې شواهد پیش کړي په ادله او عقلی او سره سره د ادله او عقلی او نه او اثبات د قیامت کې دریم دا مخکې احوال د متقین ذکر کړه نو په تفصیلا نو په دې صورت کې احوال د مکذبین ذکر کړي تفصیلا دعوه د صورت ته اثبات د یوم الجزاء اثبات ته یوم الجزاء د قیامت درځي اثبات کوي والمرسلات عرفا مرسلات د دې دوا معنی راځي یو معنی والمرسلات عرفا قسم دې پاغه هواګانو باندې عرفن چې چلول شي په نرمۍ عرفن پر لپسیا چلول شي په نرمۍ باندې او دویم دا صفت د ملائکم راځي نو هغه بیا مرسلات سره مخکې نفوس لګای والنفوس المرسلات قسم دی پاغه نفوس چې را لګلې شوې دي په نرمۍ سره هغه څوک دی ملائک والفلاسفات عصفا نو قسم دی پاغه هوا غانو باندې چې ماتول کوي په ماتول سره ماتوي ونو لره مختلف سيزون لره دارنګ دا صفت د ملائکوم دی نو قسم دی په هغه ملائکو چې هلاکی کافر لره په هلاکولو سره عاصفت چې سختی کوي د کافر سره په سختۍ سره یا مات وجنی کافر لره هلاکی کافر لره او ون ناشرات نشرا قسم دې په هغه هواګانو چې جدا کون کې دي جدا کول سره سره جدا کول هغه څه شي جدا کوي وریځ دی او بل نه جدا کوي فالفارقات نو قسم دې په هغه ملائکو چې هغه جدای راولي جدا کوي د قوریز لرا فرقا په جدای سره فالملقيات ذکر قسم دې پاغه هواګانو چې غورځوي بارانونو لره باران غورځي او ملائکو فالملقيات قسم دې پاغه ملائکو چې راوړي وحي لره غورځوي وحي لره پیغمبرانو ته ذکر هغه وحي فالملقيات ذکر عذرا او نذرا عذرا او نذرا د پاره د عذر او د پاره دی ورو دا عذرا او نذرا دا متعلق دي د مخکې په الملقيات سره او دا مفعول له وی راغله لپاره او یا دا دوړ بدل دي ذکرانه نو دا مفعول لاله ذری وجنه دا منصوب دی د بدل د وجنه نو معنا بدا شي فالملقيات ذکرا د وحي در علی ګلو مقصد څه دی عذرا مقصد دا چې عذر د فشي عذر د فکولو د پاره والنذر او د خلق دی يرول د پاره چې د خلق عذر د فش دا واحد د پاره راځي انما توعدون لواقع یقینا هغه چې تاسو سره وعده کړی شي لواقع خامخ واقع کیدون کدا نو فاذا النجوم تمست کله چې دا ستوري تمست بنور شي تمست د دونه نور واغستې شي بنور شي یا لری کړې شي واذا السماء فرجت او کله چې دا اسمان پرانستې شي یا فرجت و چولې شي یا فرجت دروازې دروازې زیدې کولاو شي واذا الجبال نصفت او کله چې دا غرونه والو زول شي یا نو صفت ډندت کړي شي ډندت پیژنې و اذا الرسل قتت او کله چې رسولان جمع کړي شي هغه یو وخت متعین ترا جمع کړي ثم نتبعهم الاخرين بیا ور پسې کړو موږ غرستنی خلق مخکنی خو موږ هلاک کړ ور پسې نور کړ کذالک نفعل بالمجرمين د قشان الله وی کار کو موږ د مجرمانو سره ویل یومئذ للمکذبین هلاکت دې د پاره په دغه ورځ د پاره درو جنو تبعید الم نخلقکم من ماء مهین ان پیدا کړی الله وی تاسو ما د هغه وبو سپکونه اې نه د ګرځولې منګه زمکه را غونډون کې احیا او امواتا ژوندور له او مړو له الله دا ژوند یې مړي ټول پر زمکه کې را غونډ کړ وجعلنا فيها رواسيا او خو دې دې ما الله په دې زمکه کې رواسيا مضبوط مضبوط غرونه شامخات دنګ دنګ واسقيناكم ماء فرادا فراتا او سکو مونږ پتاس منی هغه وبو خوږي یا تازه دومره غټ غټ بصر کی وای چې هغه به ولي دا ور کأنه جماله صف ته وای چې دا غو خان دی صفر هغه به مهاره او خان دی زیړ دا غټ غټ او خان دی روان دی دغه شان نو دا به داسې په دې لند رواني په میو با قسمونو کې چې دوی خوړه کوي کلو واشربو هنیئا بما کنتم تعملون الله ورته خورای اوس کوي هنیئا مبارک دی تاسو لره یا هنیئا په خوشاله سره بما کنتم تعملون په وجه دا غمرونو چې تاسو کول په دنیا کې ان کذالک نجزی المحسنین الله د قشان بدل ورکو مونږه نیک عمل کوونکو لا ویل یومئذ للمکذبین تبعی د پدا غرض د پاره د تکذیب کوونکو کلو وتمتعوا قليلا انکم مجرمون او ویل شي ورته خړی وتمتعوا مزي واخل لګه مودا انکم مجرمون یقینا تاسو مجرمان ویل یومئذ للمکذبین تبعی د پدا غرض من دروغجن لره اذا قيل لهم ارك اذا قيل لهم اركعوا لا يركعون کله چې ویل شي ته رکوع کینو لا يركعون دو رکوع نه کولا